بسم الله الرحمن الرحیم وړاندې نه موږ دا خبره کړې و چې والله مفيه للجنس موږ دا ویلو چې دا لام پکې د پاره د جنس ته و من الناس کې دا لام د جنس ته پاره دی د من کې دوه احتمال دي یو دا من موصوفه ده یا دا من موصوله ده کدا لام د جنس ته پاره شي نو دا سره مناسب دی چې دا من موصوفه شي او کدا الف لام د چا د پاره شي د احد د پاره شي نو بیا سره مناسب دار چې د څه شي موصول شي ځکه دا قانون دی چې کله جنس نو داغه د بعض نه تعبیر خلق کوي بیا په دغه شي سره مبهم شي سره او کم چې موصول نو داغه د بعض نه خلق تعبیر کوي بیا په چا سره هغه په معین شي سره لکه قران کریم کې راځي من المؤمنین رجال المؤمنین کې الف لام د جنس نو رجال سره ته تعبیر شعر او منهم الذين يؤذون النبي التكي الذين تكي ومنهم تكي ذکر شعر نو الذين موصول سره د نفي شعر تعبیر شعر نو دا یا موصوفر اذ لا احد ذک احد وړاندې شته نه نو دا سی ویل شو من الناس ناس ومن الناس ناس دلته کې دا من الناس خبر مقدم دی دا ناس څه کم دی روستو نو دا مبتدا سی شعر دا مؤخره ده نو دلته کې په ناسون باندې د من الناس حمل شعر نو معترض وی دا خو حمل اولی شان اخکاری د دې نه موږ سو جوابونه کړی درې یو خو الله ته یو خو په دې کې تعجب دلاول تعجب ورکول څه مطلب د خلکو د خلک چې کم کارونه کوي نو دا خو د دې مناسب دي چې دې ته خلک څه مونوي ناس ته مونوي خو د دې باوجود دي چې دا کم کارونه کوي د ټولو کارونو باوجود هم دې ته څه ویل کېږي ناس دمه خبره پکې دار چې او من الناس ناس دلته کې صرف ومن الناس ناس دلته کې دا حکم په ناس باندې من الناس نه لګي چې دا خلق خلق دی دا حکم نه لګي او مطلب دا دی چې دا دا دا کوي بعض وخت کې خبر مقدم شي ا تشویقي وکي چاته مبتدا ته لکه ثلاثه تشرق الدنيا یا خلق او من المتکلمین بعض نه متکلمین نداري چې صفات او تعین وي صفات ته څه وي نو دلته کې من الناس بعض داسې خلق دي دا چې خلک ته ناس نه خلک چې دا خبرې کوي یا ډېرې عجیب شان خبرې کوي او نو بیکار خبرې کوي چې شي کوي بیکار خبرې کوي بیا په دې کې دا تقدیم د حسب د پاره د ما ویلو چې من الناس ناس ناس یو د جناتو نه دي دا به شي شي حسر شي ايقولون يا راحت د پاره د ما هوت پکې هم الذين دا کسان دي کفرو چې کفر کړل یا د الف لام د احد د پاره دي او ماحود په کې هغه خلک دي چې هغه مخکې کافران دي خو ومن موصوله بیا به دا کلمه د من دلته کې شي دا من موصوله مراد به په دې سره ابن ابي و اصحابه و نظراه او د دې اصحاب د دې نظرا به نه شي مقصودي بیا به نه دا خلک اخلي هم دا به نه معلومي کنه دا مسله ختمه شوه اوس مولانا دا سي عجيبه مسله دا سي مسله ده کنه چې دلته کې المتقون ته کې راغلي الکافرون ته کې راغلي او ومن الناس ته کې راغلي د دریو واړو کې یا څه شي اخله مخکې کوم جنس یا عهد د دویم کوم جنس او څه شي عهد او په د دریم کې معناس نوم یا جنس او یا څه شي عهد نو دا ټول کلام به په یو منوال سره شي دا په منوال کې اثر شي فانهم من حيث انهم صمموا على النفاق دخلوا في داد الكفار المختوم على قلوبهم قرض دا علامه دا فرستو الله غدا چې الف لام دا حد د پارشي و من الناس نو اشاره به شي مخکې چاته کنه الذين كفروا کنه پای باندې حکم لګیدل چې مختوم علیهم دي او دا من الناس سره منافقانو ذکر کیږي نو منافقانو کې خو بعضي په نفاق باندې مړي دي او بعضي په نفاق باندې نه دي مړ کنه نو جواب ا جوابدار چې دام هغه کسان دي دا منافقان کنه چې دا هم د غری کنا دا هم موثر دی په دغه نفاق باندې کنا نو دی هم په مختوم علیهم کې د ما قبل سره تلی شریک د دې حیثیت نه چې سم من النفاق دی داخلي په عادت د کافرانو کې چې هغه مختوم علی قلوبهم دی و اختصاصهم بزیادت زادوها علی الكفر لا ابا دخولهم تحت هذا الجنس غرض علامه د فرض سوال حاصل د سوال دار غرض علامه موصوف د فرچارا اغا سوال حاصل د سوال دار حاصل د سوال دار چې دا منن ناس کې چې کوم تذکرہ کیږي دې کې هډیر امور چې شری زائد په دې کې ډېر عمر څه شری نو د دې ټول خبرو باوجود با دی په هغه اول کې څنګه راشي ټیک شو کنه په دې کې خو ډېر څه شری نو جواب هغه ما قبل نه مراد کافران مسرینو کنه کافرین څه شي نو کافر کافر مصر په دوه قسمه لري کنه یو کافر مصر د سره چې هغه مجاهر دی یو کافر مصر د سره چې هغه څه نه دی کنه نو دې کې کدا څه امور زیات هم شو دا خو دلالت په دې خبره نه کوي چې دا د لاندې د هغه جنس نه را نه شي دا د الذین کفرون لاندې را نه شي دا خو په دې دلالت نه کوي ها اختصاص تری په زیادت چې دی زیات کړل په کفر لا ابدا خو انکار نه کوي دخول در لاندې را دغه جنس نه ځکه اجناس انما تتنوع دي کې تنوع راځي به زیادات په داسې زیادات سره چې بیا په کې ابعاد مختلف کیږي بیا په کې ابعاد څه شي کیږي کنه اجناسو کې داسې تنوع راځي کنه په داسې زیاداتو سره چې بیا هغه نوع په خپل کور کې څه کېږي مختلف کېږي نو کافرون کې دواړه دي او کافر مجاهر کې بیا یو دی او کافر غیر مجاهر کې بیا څه شی رااله دا رااله دي کې خبره نشته کنه اه دومره خبره به شي چې ټول قسمونه سوري شو سا دوا د اولنا یو مؤمنان شو او بل کافران شو کافران په دوه قسمه شو یو مجاهد کافران چې مسرین علی الكفر دي یو پکې تسوک شو او دویم پکې تسوک شو یو مجاهد شو بل پکې څه شي شو فعلى هذا بنا په دې باندې آیات تقسیم شو قسم ثانی د پاره دا بل د قسم ثانی تقسیم شو قسم ثانی کم یو کافران او قسم اول کم یو مؤمنان نو دا تقسیم درې قسم ثانی شو نو یو پکې مجاهرین دی بالکل هغه په ظاهر باندې وای یو هغه چې هغه په ظاهر باندې و اختصاص الايمان بالله وباليوم الاخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الاعظم من الايمان چې مولانا دا ایمان صرف دا دی چې په الله په آخرت خلک راوړي که نور هم شته یوازې صرف دا چې الله او آخرت مني بس دا هو مؤمني که نور په کم شته نو هغه د ایمان د غنور امور تذکره والے ونشو نو دا راځي جواب کوي اصل کې دا جوابونه دي څلور جواب کوي کلمړي سمات سو جواب کوي څلور خو اوله خبره بدا چې دا مخصص څوک دی تخصیص څوک کوي دا منافقان تخصیص کوي که الله تخصیص کوي که منافقان تخصیص کوي یعنی دی و چې آمنا بالله و بالیوم الاخر نو مخصص دلته څوک دی کافران یا سوال دا وکړه چې الله تعالی مخصص دی الله د دې د ایمان او د آخرت تذکره وکړه او د نورو تذکره یې هم د سی و فرمایل چې آمنا بالله و بالیوم الاخر دا خلک په چې موږ په الله پر رضا آخرت باندې ایمان راوړل نو تخصیص څه څو چیزونه وشو یعنی د دې دوه چیزونو تخصیص والے وشو یعنی دا مخصص څوک دی دا مخصص څوک دی یا الله تعالی دې دا مخصص او یا دا مخصص څوک دی نو کدا مخصص چرته څوک شي دی شي دا منافقان نو بیا یې دوه جواب او که مخصص چرته څوک شي الله نو بیا یې څو جواب سوال باندې پوه شي یعنی منافقان سني داسې دي چې هغه امن بالله موږ ایمان راوړل په الله پر ورځ اخرت نو څو خبره ذکر شو نو دا ایمان درې دوه خبرو نوم دی کده نورم دی دا ول جواب دا مقصود اعظم دی کنه د ایمان مقصود اعظم کم یو دی الله باندې او بچا باندې په آخرت باندې نو دا چې کم مقصود اعظم دا غي تذکرہ او شچا معرفت تعالی ر او معرفت ته جزاء د اعمالو د چې هغه په آخرت کې کیږي دا سو جواب یو دویم جواب دی دا دعوه کوي چې بانهم احتازو دی جمع کړل ایمان من جانبه د دوه جانبانو نه د سو جانبانو د ایمان دوه جانب دی یو مبدا ده یو ماد دی مبدا یې سوکتا الله ماد یې سوکتا اخره نو په دواړو قطرینو باندې موږ څه شي کړل کنه احاتم کړل نو مطلب دا دوه نه دی ټول دی خو سړی غاول او اخره خبره ذکر کې هغه منځ کې ورپس کې ٹھیک شو کنه خلک به بس دا غوتا او دا غوتا خچا غوتا او دا مټا غوتا دا نورې پکې پخپل رااله نو دی وای چې موږ دا تخصیص ته دوه ځکه وکاو چې وای موږ احاطه کړل په چا باندې په جانبینو باندې او دی احاطه کړل په قطرو یعنی په طرفینو و ایزان او اعلان دی دا ایزان ته چې درس سره لګی دا سم جواب دی درې خدا په کوم اعتبار سره دی چې تخصیصي مخصص څوک شي الله یعنی الله دا ایمان بالله تذکرہ کړل او د آخرت کړل ځکه اعلان کوي الله بیا انهم په دې اعلان ور کوي چې دا منافقان دی پای کې چې دی ګمان کې چې دی پکې مخلص دي نو پکې فسنګ به ما پاره باندې چې دی قد کې به پاره باندې نفاق ځکه دا قوم کانو يهودا دا يهوديانو اے حاصل کلام دار الله دې دوه تذکرہ زکا وکړه دا خلک منافقان دي کني او تذکرہ الله تعالی د سو خبرو کړه د دوه ایمان بالله او آخرت نو الله جل جلاله دا اعلان ور کوي الله جل جلاله دا اعلان ور کوي چې دا خلک چې دا دوه خبرې کوي کنه دا خو يهود دي خو دا دوه خبرې مانی کنه الله او آخرت خو مانی نو دو په دې دوه خبرو کې سری منافقان نو د دین علاوه په نورو کې چې داغو تذکرم نه کوي نو خو په طریقه اولا منافقان دي په دې کې منافقان دي په دې کې صحیح نه دي په دې کې مخلص نه دي ولی مخلص نه دي په دې کې مخلص مخلص ځکه نه دي ولې چې وای موږ ایمان راوړل په الله نو دی عذر من الله نه دی ویلي او دا خلک چې موږ ایمان راوړل په آخرت باندې نو دې سينوي قالو لن تمسن النار الا يوم معدودا نو دې په دې کې مخلص نه دي نو په نور کې وسنګ شي اعلان ورکړي چې بانهم دا خلک منافقان دي پاره کې چې د دې ګماندار چې دې په کې تسی شي نه مخلص د دې ګماندار چې موږ الايمان بالله ایمان بالیوم الاخرت کې سيو نو فکیف څنګه شي به ما هغه چې دی قص کوي به پاغه منافقت چې په کم کې دی منافقت قص کوي ها نو هغه کې به خو خامه حدیثي شي کنه خدای ځکه قوم دا يهودو او دی ایمان راوړې په الله په ورځ آخرت خو ایمان اند سی ایمانو کلا ایمان لکه په شان ته د نه ایمان ځکه دی اعتقاد د تشبیه کوي کنه کوي او دی اعتقاد د چا کاو کنه دی اعتقاد د تشیامو سجعل لنا الها کما لهما او اتخاذ د ولد دی عزیر من الله وی کن او نه ویلی او دی د سینو چې جنت نه داخلي کې بہت ما سیوا د دینه او دی دا نه و چې ور لم تمسهم الا ایاما معدوده وغيرها ما سیوا د دینه او دی دا ګمان کوي ويرى المؤمنين او دی ګمان کوي په مؤمنانو چې انهم امنو بمثل ایمانهما چې د نور مؤمنانو هم د دې زمون په شان وي چې راوړي د ایمان نو دا مخصص څوک دی الله ا تخصیص لري دوه والي او چې په دې کې منافقان دي نو په نورو کې خو په طریقه یې و بیان لتضاعف دا دویمه وجه دا څومره وجه مخکې وجه سشوا ایزان دویم الله بیان کې د تضاعف ته خبست دي یعنی دا دې چې کوم خبره کوي کنه دا ایمان بالله ها کدا صادر شي لا کدو کې په وجه نه ها ا د منافقت په وجه باندې هم نه او د دې د عقیدین هم څه شي شي بیا دا ایمان نه دی بیا دا څه شي نه دی ځکه دې چې دا خبره کوي مسلمانانو پورې مسخري کوي ټوکی کوي او خندنې ور پورې کوي ټوکی کوي څه کوي ادا بیان د تضاعف ته خبث ته دی او د افراط ته دی په کفر کې لانه لان ما قالوه هغه چې دی کوم خبره کړل چې آمنا بالله وبالیوم الاخر کچته صادر شي د دین الله علی وجه السا چې دوکم نه کوي منافقتم نه کوي او د دې د سنه که صادر شي د دې د عقيدي او عقيده که د دې د عقيدينم سات داسې شي صادر نو بیا ایمان نه ده کې پسنګ به ایمان شي وقت قالو دی خدا ویل لتمویحا علی المسلمین دا خو مسلمانانو باندې څه شی راولي او تحکم بهم کوي پورې خندا کوي ای پورې مسخري کوي ټوکی کوي دای وفي تقریر البا غرض د علامه د پر سوال السوال دار ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر دلته یقولون آمنا یو بعض کار شي دا نو وباليوم الاخر کې بیا د با تذکرې ته ضرورت نه بلکې دا به عطف شو په الله باندې نو په خپل به چا د لاندې شو مدخول د بابا ذکر شو خپل مدخول د چا ذکر شو مدخول د باشه به نو وې دا ذکر د با ذکر شو کنه چې کچرتا کچرتا څه شی وې دا تکرار د با ذکر شو چې دعوه کوي د ایمان به کل واحدن تکرار د چاو که د باطنه دواړو باندې ایمان څه شی دی رسالت او دواړو باندې استحکام د ایمان دی دواړو باندې څه شی دی استحکام په تقریر د با کې داور د ایمان به کل واحدن علی الاصاله والاستحکام دا دعوت څنګه کیږي دا ځکه کیږي چې هر حرف جر خو فعل معنا د فعل راوړي کنه نو معنا دا چې دا من یقول چاته نو د امن نه چاته راوړ الله ته او دا امن نه چا تراول بل یوم الاخره ځکه هر حرف جار خو فعل یا معنا د فعل راکاږي خپل معمول ته نو په دواړو باندې ایمان اصالتن شو په دواړو باندې ایمان استحکامن شو ٹھیک شو قول ستوي ومن ومن الناس من يقول قول ستوي وي هغه تلفظ توي بما يفيد هغه شی باندې چې هغه څه کوي بیا هغه مفرد یا مرکبی ښه او یقال بمعنى المقول کله د قول مصدر د اطلاق کیږي په چا باندې په مقول په مفعول باندې معنا کیږي وللمعنى المتصور في النفس او هغه معنا چې هغه متصور ای په چا باندې چې تعبیر شي د دینه 50 سره چې تعبیر شي د دینه 50 سره په لفظ سره وللرأي رأي تم ویل کیږي قول د فلان کی قول دار یعنی د فلان کی رائے دار او مذهب تم ویلې کیږي د پلان کې مذهب دار خدا اطلاق حقیقتا دی او کدا اطلاق مجازا دی دا اطلاق حقیقتا نه دی بلکې دا اطلاق مجازا دی د قول اطلاق په تلفظ به ما یفید باندې کیږي کله د قول په معنی المقول مستعملي کی ټیک شو ولل معنی المتصور یعنی په کلام نفسي باندې څه شي کیږي اطلاق کیږي قران کې راځي یقولون فی انفسهم دی وی په خپلو نفسونو کې نو دا یې څه شی شو دا په دې باندې مطلق کی معنا چې متصور په نفس کې او تعبیر چې نه په لفظ سره کیږي په کلام نفسي باندې څه شي کیږي اطلاق او دا قرن پر رائے او په مذهب باندې کیږي خدای اطلاق څه شی نه مجازا ور مراد بالیوم الاخر مراد په یوم اخرت سره ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر د یوم درې اطلاق دي یوم اطلاق یو لغتا مطلق وخت ته وي یو عرفي اطلاق دی هغه دي ته وایي چې طلوع شمس نه تر غروب پورې یو شرعي اطلاق دی چې هغه ده د صبح صادق نه راواله تر غروب شمس پورې نو دیوی مراد په یوم اخر سره د وقت یوم خدغه ته وي خو یوم اخر څه ته وي وې د وقت په حصر نه اله ما لا ينتهي اله ما لا د حصر نه راواله مونږ ایمان راول د پرځ د اخرت د حصر نه راواله تر غیر متناهي او الى ان يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار لانه اخر الاوقات المحدوده ځکه دا اخر د اوقات څه شی دی دوه مرای در موږ ایمان راوړلې وي پرز د اخرت رد د اخرت کمی رسته وي د محشر نه راواله تر غیر متناهي پوري سو کوینا یوم اخر دی ته ویل کیږي چې جنتیان کم ځای تلاش شي جنت ته او اهل نار چاته داخل شي نو سوال پدې ده ها بیا جنت نرسته بیا رز نه بیا به وخت نه ایسه او چې اهل نار نار ته داخل شي نورستو بیا نه ایسه نو دې ته څنګه یو میاخر وي جواب یو هغه یو چې محدودی یو غیر محدودی دا محدود دغه را او چې کله جنتیان جنت ته داخلي جهنميان جهنم ته خو بیا غیر محدود ده کنه خو بیا څه شي نو دې ځکه وي دا آخر دی د اوقات محدوده او ځکه چې دا آخر دی د اوقات